دا خبره الله پاک تاسو ته یوازې په دې خاطر دروخودله چې ستاسو لپاره زیری وي او ستاسو زړونه پرې ډاډه شي کنه نو مرسته خو چې کله کیږي د هغه الله د لوري وي په یقیني توګه الله پاک برلاسی او د حکمت څښتن دی او هغه وخت چې کله ستا رب پرښتو ته اشاره کوله چې زه له تاسو سره يم د مؤمنانو قدمونه ثابت کړئ زه به هم دا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره واچوم نو تاسو دا غوي په غاړو باندې گزار وکړئ او بند باندې ووهئ دا د استاسي مجازات اوسې په خوند وڅکي او تاسو ته دې ښکاروي چې د حق د منکرانو لپاره د دوزخ عذاب دی يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ان الله سميع عليم نو حقیقت دا ده چې تاسو هغوی ونوزل بلکې الله پاک هغوی ووزل او تاسو هغوی ونويشتل بلکې الله پاک وويشتل او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله پاک مؤمنان یوې ډېرې ښې آزمېنې څخه په بري سره تیر کړي په باوري توګه الله پاک اوریدونکی او پوهیدونکی دی ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين دا معامله خو دا تاسو سره ده او له کافرانو سره معامله دا ده چې الله پاک دا غو د چلونو کمزوري کوونکی دی دی کافرانو ته وایه که تاسو فیصله غوښتله نو دا د فیصله مو مخه تراغله اوس که منه شي نو هم دا تاسو لپاره ډیره ښه ده او که بیا وګرځي او همغه حماقت تکرار کړي نو موږ به هم همغه سزا تکرار کړو او ستاسو دله که هر څومره زیات هم وي ستاسو په درد به هیڅ ونه خوري او له هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغېزه به په ځانګړې توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نه شي چې په تاسو کې چا ګناه کړې وي او وپوهېږئ چې الله پاک سخت سزا ورکوونکی دی هغه وخت در پزړه کوي چې کله تاسو لګوي په ځمکه کې تاسو کمزوري ګڼل کېدی تاسو ویردل چې خلق مو لمنځ یونسی بیا الله پاک تاسو ته د پناه ځای برابر کړ په خپل مرسته یې تاسو مټ قوي کړ او خروزی در ورسوله خای چې تاسو شکر ویستون کې اوسئ هغه وخت هم د یادونې وړ ده چې د حق منکرانو ستا پر خلاف د سیسې جوړولې چې تا بندي کړي یا دی وزني یا دی له وطنه وشړي هغوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله پاک خپل تدبیر کاوه کله چې هغوی ته زموږ آیاتونه اورېدل کېدل نو ویلې چې هو وا موریدل که موږ وغواړو نو دغه راز خبرې موږ هم جوړولی شو دا خو همغه زړې افسانې دي چې د پخوانیو خلکو څخه راپاتې دي هغه وخت خو الله پاک پر هغه باندې د عذاب نازلون کینو تر څو پورې چې ته د هغه په منځ کې موجود وې او نه د الله پاک د عادت کې خاص بخنه غوښتونکي وي او هغه سزا ورکړي کومو خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی هغوی خپلې شتمنۍ د خدای جل جلاله له دیار نه د منا کولو لپاره لګوي او اوس له لا زیات لګوي خو په پای کې به هم دا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي بیا به هغوی مغلوب وي بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي ترڅو چې الله پاک ناپاکي له پاکۍ نه بېله کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډېری کړي د هغه ټوله په دوزخ کې ورو غورځوي هم دا خلک په اصل کې مفلسان دي قال يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير او تاسو دې معلومه وي چې د ورځې سمال چې تاسو په لاس راوړی دی داغه پنځمه برخه د الله پاک او دغه د پیغمبر او د خپل خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده که تاسو په الله پاک او په هغه شی باندې ایمان راوړی وي چې د فیصلې په ورځ یعنی د دواړو لښکرو د مخامخ کېدو په ورځ موږ پر خپل بنده باندې نازل کړی وو نو دا برخه خوښی سره ادا کړئ الله پاک په هر څه قادر دی هغه وخت در په زړه کې چې تاسې د ناو په دې غاړه کې وئ او هغوی په هغه بله غاړه کې دېره شوي وو او کاروان له تاسو نه لاندې د ساحل خواته وو که چېرته له مخکې نه ستاسې او منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسې به هرومرو په دې وخت کې څنګه کړی وای هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله پاک کړې وه هغه من سره شي تر څو هلاکې دن کې د ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندي پاتې دن کې دي هغه د روښانه دلیل سره ژوندي پاتې شي په باوري توګه الله پاک اوریدونکی او پوهیدونکی دی او ای پیغمبره هغه وخت در په ځکه چې خدای پاک هغوی تا ته په خوب کې کم درو خودل که چیرته دا غول شمیر تا ته زیات در خودلی وای نو تاسې به رومرو خپل همت بایللی وو او د جنگ په بابه مو شخړه پیل کړې وه خو الله پاک تاسې له دې نه وژغورلی په یقیني توګه هغه آن د چینو پر رازونو پوهیږي او د الله پاک او دغه پیغمبر امر منونکي اوسئ په خپلو منځونو کې شخړه مه کوئ کنه نو په تاج کې به کمزوري پیدا شي برم به مو لاړ شي د زغم نه کار واخلئ په یقیني توګه الله پاک د صابرانو ملګری دی او تاسو د هغو خلکو غوندې مکیږئ چې له خپلو کورونو څخه ویاړلي او خلکو ته د ښودنې لپاره راووتل او کړنلاره دا ده چې خلک د الله پاک له لارې ته منع کوي او هغوی چې څه کوي د خدای پاک له مواخذې نه د باندې نه دي وإذ زين لهم الشيطان أعمى وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم لږ غوندې هغه وخت در په زړه کړه چې شیطان د دې خلکو په نظر کې د دې خلکو کړه وړه ښایسته برېښولي وو او دوی ته یې ویلي وو چې نن پر تاسې باندې څوک نشي برلاسه کېدای او دا چې زه به له تاسو سره یم خو کله چې دواړه ډلې سره مخامخ وې نو هغه په پوندو په شا تاو شو او وی ویل چې زه ستاسې د ملګرتیا نه بېزار یم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم کله چې منافقانو او ټول خلکو چې زړونه په ناروغي اخته دي ویل چې دا خلکو د دوی دین سودایي او لیونان کړی دي په داس حال کې چې څوک په الله توکل وکړي نو په باوري توګه الله پاک زیات برلاسی کاش کې تا هغه حالت لیدلی شوای چې کله پرښتو د وژل شوو کافرانو ساګانې اخیستلې د هغو په مخونو او چپونو باندې ګزارونه کول او ویلې دا دی اوس د سزېدو سزا وګالئ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا هغه جزا ده چې دا غي وسایل ستاسو خپل لاسونو د مخه تیار کړو کنه نو الله پاک پر خپل بندگانو باندې ظلم کوونکی نه دی له هغو سره دا معامله په همغه شان وشوه لکه څنګه چې د فرعونیانو او له هغو نه مخکنیو نورو خلکو سره شوې ده چې هغوی د الله پاک د آیاتونو له منلو څخه انکار وکړ او الله پاک د هغوی په ګناهونو باندې هغوی ونیول الله پاک قوي او سخته سزا ورکوونکی دی وكل كانوا ظالمين د فرعونانو او لاغونه مخکنیو قومونو سره چې توشول هغه د هام دی قانون سره سم وشول هغه د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل هله بیا موږ د هغه د ګناهونو په مجازات کې هغه هلاکل او فرعونانو غرق کړل دا ټول ظالمانو او که چیرته د کوم قوم د خیانت نه ستا ویره وي نو داغه تړون په ښکاره توګه داغه په وړاندې وغورځوه دا یقیني ده چې الله پاک خاینان نه خوښوي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون او تاسو تر خپل وسی وسی ډیر زیات طاقت او تیار جن کړی آسونه دا غوی د مقابله لپاره برابر کړئ تر څو چې په دې وسیله د الله پاک پر دښمنانو پر خپل دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولي چې تاسو نه پیژنئ او الله پاکي پیژني او ای پیغمبره که دښمن دروغې جوړې خوا ته میلان ولري نو ته هم د هغې لپاره تیار اوسه او پر الله پاک باندې توکل وکړه په یقیني توګه همغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی ان الله الف بينهم انه عزيز حكيم او د مؤمنانو زونه یو له بل سره ولګول کتا د ځمکې د مخ ټول خزاني لګولې هم وای نو د دې خلکو په زونه کې دي خپل منځي نه نشو اچولای ای پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله پاک کافي دی يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال اے پیغمبره مؤمنان جنگ ته وهڅوه کله تاسو نه شل تنه صابران وي نو هغوی به په دوو سو باندې برلاسي شي او که شل تنه داسې وي نو د حق د منکرانو په زرو تنو باندې به برلاسي شي ځکه چې هغوی داسې حق دي چې پوهه نه لري نو کله تاسو نه سلطنه صابران وي نو هغوی به په دوو سو باندې او که زرتنه داس وي نو په دوو زرو باندې به د الله پاک په حکم برلاسي شي او الله پاک د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان ونه ټکوي تاسو د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله پاک تر نظر لاندې آخرت دی او الله پاک برلاسی او ځیرک دی